چې په دې آیاتونو کې به د روزي متعلق پنځه احکام ذکر کیږي نو هغه پنځه احکام کې درېم حکم هغه په دې آیات مبارکه کې ذکر کړي چې میاش د روزي کومه یو ده دا د رمضان مبارک میاش ده ابتدا کړی شوی په دې میاش کې د نزول د قران کریم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لچې وਹੀ کېدا نو ابتدا د وحی د نزول د قران په دې مبارک میاش کې شوی او بعض د انزل فيه القران مقصد دا ذکر کړي چې لوح محفوظ نه بیت العزت چې په هم اسمان کې یو ځای دی هغه د قران کریم ټول په یو ځای رمضان په میاشت کې د ليله القدر په شپه کې نازل شوه دی او بیا د بیت العزت نه الله رب العالمین د ضرورت مطابق لګ لګ په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې را لېګلو امام ابن کثیر رحمت الله علیه په غنو اسانید سره د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی او په اسمان د دنیا کې یو ځای دی هغه د بیت العزت وایي نو پاغي کې کې خو دې شو بیا د ضرورت مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لږ را نازل شو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د ترکری په فتح الباری کې په غنو اسانید سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ثابت دي بینات نو مراد یا واضح احکام دی ان قران کریم کوم حکم نه دی نو هغه کې څه پټواله نشتا صفا سترا او سرګندی پدې کې واضح احکام دی من الهدى د هدایتنا تامین یا په خپل معنا باندې نه او یا من فمانا د لام سره د للهنا پدې کې سرګند دلایل دی واضح احکام دی د فار د هدایت فسو کوئی چې د په هدایت شم او فنی غلار د روان شم نو قران کریم کې د واضح احکام دی د هدایت خیر دې په سفر کې دې روزه وکړي خو بیا به دې قضا را ګرځي قضا په فرض او لازم ده او ورځې د شمیري چې څو ورځې روزي ته نه قضا کې په سفر کې وکړي د ناجوړتیا او بیماری د وجې نه وکړي نو قضا به راوګرځي کې شرعي سفر وي هغه تقریبا 80 کیلومتر برابرېږي او انسان لپاره مشقت ده او بیا په سفر کې روزه خورل دا افضل دي کنه روزه نیول افضل دي د دې باره کې اهل علم او محققین ذکر کړی دي انسان د خپل ځان لوري کچرته د ګرانوالي سفر نه روزه نیول له مشقت ده انتهایی تکلیف ده نو بیا دې روزو کې اجازه ورلښتا او کنه آسان سفر دی لکه نن سبا عمومي سفرونه آسان دي جیاس کې روانې پرې لو په گاډي کې روانې عموما پاره کې کنډیشن هم لګېدلې دي هر سہولت موجود دي نو بیا خبر ادا چې روزو نیسي او کوم حدیث کې جراغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ليس من البر الصيام في السفر دا غره نیکی نه دا چې ته په سفر کې روزه نیسې دا حدیث ځان له شان ورود دی او مقصد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې روانو نو وی قتل چې خلک راجم شوی او په یو کس باندې سورې کړي صادر مادرو چتکړه یا په بل څه کې سورې جوړ کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابو نه تاسو کو چې دا څه چل خلک راجم دی او سورې کړی دی وای دا فلانی سړی روزه نیولې ده او ګرمۍ خراب کړی دی نو د روزي د وجې نه خلک د ګرمۍ د وجې نه خلکو په هغه باندې سورې کړی دی الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ليس من البر الصيام في السفر دا خو غره د نیکی نه چې په سفر کې دا سه روزه نیسي چې نور خلک د ځان سره په تکلیف کړي او کنه تکلیف سره لنیشتا ته مشکلات نشته نو روزه ونیسا صحیح حدیث کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام سره روانو په جهادي سفر کې او سخت ګرمۍ موسمو په لختر کې وای د اچا روزه نو صرف د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه روزه اول خو د دې په اسانید کې مقال د جای د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او نور صحابه نه دا ثابت دي کنه ثابت شي د جمهور اهل علم مذهب دا نه ده ذکر قران کریم عموم دی ومن کان مریضا څوک چې بیمار وي که هر قسمه بیماری ده او د دې بیماری د عذر د وجنې روزه ونیوا عدت من ایام اخر نو په دبا لازم نشمیر درځو دین د الله رب العالمین او شریعت مطهره دا آسان دی په دې کې سګران والے او تنخیا نشتا حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبا دین د الله آسان دی څوک چې د دین سره سینه زوري کوي نو دا دین به غالب کیږي او دغه کسب مغلوب وي وګوره د دین هغه سانتیا ده چې یو سړی په حالت د سفر کې دی نو سنت په دوان دی نشتا او فرض رباعی چې په مونږه سلور رکعات او عبد ورکعات کوي دارنګ اسانتیا د شریعت دار سو کولاړ باندې مونږ نشي کولای نو فناس تدیو کی پناس ته نشي کولای نو په پروت دی وو کی عمران ابن حسین رضی الله عنه وی زه د بواسیر بیمار وم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دراغم مستفوس وکولو وی مال وی مس په ولاړه کو کو سو طاقت دی نو پناس ته کوا که پناس ته نشي کولای فعلا جنب نو بیا پروت یو په پروت باندې مستوا نارینه د پاره په هیڅ حالت کې موږ معاف نه لای نو دا د دین اسانتیا د ګوره په سفر کې ربای منظر باندې قصر شو دارنګ ادرې دې نشنو پناس ته او کا پناس ته نشي کولې په پروت او کا روزي له وګوره په دې کې اسانتیا ده د کال دولس میاشتې دی یو میاشت پکې صرف روزه ده او فاغی کې الله رب العالمین اجازه ورکړي که څوک بیمار دی یا په حالت د سفر کې دی نو خیر دې دې روزه وکړي رسو به قضا او ګرځي په عمر کې یو ځل فرض دی پاغه چا باندې لمن استطاع الیه سبیلا د چا چې وته او طاقت وي حج لتلی شي بیا واپس پر ورسی د تر دومره خرچه او نفقه موجوده ده چې بال بچ پاغي گزاره کول شي یرید الله بكم اليسر اراده لري الله پتا سبحانه دا شانتیا ولا يريد بكم العسر او اراده لري پتا سبحان دې تلکیا ګرانوال یو د سختي ولتكمل العده او دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر د روزو کمی روزي چې تاسو په سفر کې یا د بیماری د وجې نه خوړلې چې دا غي شمیر برابر کوي ولتكبر الله او دې د پاره چې لوی بیان کړی د الله على ما هداكم هغه سبحان دې چې الله رب العالمین تاسو له هدایت کړې خود نه کړې الله در له هدایت کړې نو د دې شکر وباسه یو د الله لوی بیان کړي یا معنا دا دا ولی تکبر الله دې د پاره چې دی بیان کوي تاسو د الله علا ما هداکم فاغ طریقه باندې چې الله در له خود نه کړي ځان طریقې نه جوړوي د الله دی فاغ طریقه بیان وي لکه څنګه چې قران او سنت خود نه کړي په دې آیات مبارکه کې اوس د روزي متعلق څلورم حکم دی چې ګوره دا روزه سبب د نزدېکت د الله دی ته الله لزان نزدې کې نو په دې روزه به ور نزدې کېږي او د نزدېکت په وخت کې بیا دعاګانې قبلېږي نو فایات کې وي الله او د دعا د دعا کوونکي قبلهم چې کله ما روبلي زمانه دعا وغواړي او هر چې په اعتبار د ذات سره دی د قران کریم وو آیاتونه دي چې داغه مضمون د الرحمن علی العرش استوا رب العالمین د خپل شان مطابق په عرش باندې دی نو قرب نه مراد په دې ځای کې هغه نزدېکت د علم او د قدرت ته کله چې تاسو کوي ثان بندگان زما زما بارکه فإني قريب بيقينا ذل الذل امام ابن جرير رحمت الله عليه دارنګ ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په تفسیر کې ذکر کړی چې حدیث کې راغلی چې یو اعرابي او باندې چې نبی کریم صلی الله عليه وسلم نراغه او تفوس کولو اقریب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناجيه زمون رب نږدې ده کلرې ده که نږدې نو چې مونږ ته نه پټ پټ سوالونه وکړو مناجات ورسره وکړو پټې دعاګانې وغواړو او کلري چې شغه ورلو نو الله رب العالمین وې دا آیات را نازل کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دا حدیث په سند کې مقاله او ضعف شته عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اثر ذکر کړی چې مسلمانانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته پوس کړو الله رب العالمین د آیات نازل کو اجیب دعوت الداعی ز قبلوم دعا د دعا کوونکی اذا دعان کله چې زمانه دعا وغواړي کله ما روبلی نو د رب العالمین نه چې بنده دعا کوي سوال کوي الله یې دعا قبلې او خاص کر د روزي بار کې ځکه د روزي متعلق احکام ذکر کیږي په دې آیاتونو کې حدیث د مسند احمد او ترمذی کې مراغلي چې بعض اهل علم راغي تحسین کړی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درې کسان دي چې دا غي دعاګانې رد کیږي نه الله یې دعاګانې قبلې یو پاره کې الامام العادل اجیب دعوت الداعی قبلهم دعا دعا کون کی نا دعان کله چې زمان دعا وغواړي او صحیح حدیث کې راغلی امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې امام ترمذی په جامع کې ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بنده د الله نه سوال وکړي نو په دې دعا او سوال باندې دل په دریو سیدرو کې یو څه خامخا ملاوي یو دا کوم سوال چې د الله نه کوي والله کله د حاجت پوره کی او د غسیز ورله ملاو شي او کله دا حاجت پوره دي شي رب العالمین د دې دعا په برکت باندې د دې یو مصیبت پورته کی په دې یو مصیبت را روانو د دعا د وجنا الله غ مصیبت پورته کو دا غي نه محفوظ ساتلو او درم دا ورله ملاویږي چې ني نو په دې آیات مبارکه کې رب العالمین د دعا د قبلېدو لپاره د شرط نه ذکر کړل یو د دعا قبلېدو شرط دا د اذا دعان کله ما نه دعا غواړي نو دعا به د الله نه غواړي شرط بني د بل چا نه بدوا نه غواړي او دویم شرط دا د فلیستجیبونی زما حکم نه دیومنی دا الله حکم منل دا د دعا د قبلېدو لپاره دویم شرط دی او دریم شرط ذکر کول یؤمنو بی تصدیق او باور دیو کې په دې باندې چې دعا قبول والنه بدري شرطونه شول د الله نه دعا غوښتل د الله حکم نه منل او په الله باندې یقین ساتل لعلهم يرشدون دې لپاره چې لارونی هدایت مومي یا دې لپاره چې خپل مقصد ورورسي وصلى الله تعالى على خير وعلى آله وصحبه أجمعين